اوس د دې نه پس دویم باب شروع کیږي دا دویم باب چې د تر څلیریشتم آیات پورې دی دې ته وایي تذکیر بالادله تذکیر ورکی خو په دلایل سره ورکی دلایل عقلیه او کله دلیل وی او کله زجر وی نو اول به دلیل عقلی پیش کی ها دا اغینا پس په بیا زجر ورکی چې زجر ورکی دا غي نه ورستو ببل دلیل عقلی بیا پیش کی بیا با د اغه نه ورستو چې بل دلیل عقلی پیش کینو حال د ملائکو با ذکر کی او زجر باور کی دوی تا په شرک بل ملائکه باندې په شرک بل ملائکه بیا دا غینه پس زجر دی بیا الہانی ول د زمکه والا نه پزمکه کی په مخلوق کی په اولیاء کی په انبیاء کی خدایان جوړول په دغه باندې بیا زجر ورکړي بیا دا غینه پس کوم دی نو بیا دغه ورته ذکر کی او طلب د دلیل به نه وکړي تاسو ورته ګورئ و ما خلقنا السماء والارض او موږ نه پیدا کړی اسمان والارض او زمکا و ما بینهما واغه چې فمیان د دې کې دي لاعبین لوب کون کی اے دا اسمان می دلو بر پارنه پیدا دا مزکه می دلو بر پارنه پیدا په برانی مخلوق کې څوک مشغله جوړ کړو ان كنا فاعلين کچرته مون کون کې د دې اے کما مطلب دا دی اته لو به کولی اته مشغلی می کولی نو ما په بر مخلوق کې څوک جوړ کړو تاسو تم بیان درخکارا کولو د می تاسو ته دا اسمان به چې درخکارا کړی دی پټ کړی می درنه نه دی دا مزکه چې می درخکارا کړی دا دا مین سزا چې مې دا ښکارا کړې ده دا مې د حق د پاره جوړ کړې دي نه دا چې دا د لوبو د پاره دی او دا د ټوکو د پاره دی د دې د پاره مين دي کړې که چرته مې دا کار کوله لتخذناه من لدنا نو ما په هغه مخ په هغه ځای کې جوړ کړې وې چې ما سره خوا کې پټ په مې جوړ کړو ښکارا کول مې درته نه بیا بل نقذف بالحق نو د څه لپاره دی وای بل نقذف بلکې مونږ وشتل کو بالحق په حق سره علل باطل په باطل باندې حق باندې باطل ویني دا مې د دې لپاره جوړ کړی دي دا مې حق پیدا کړی دا د حق یو دلیل دی دا د حق یو غش دی او دا په باطل باندې لګیږي نو چې او لګیږي نو فید مغه نو زخمی کی دماغ داغی زخمی کی دماغ د دا باطل یعنی دا دومره قوی دلایل دي زما د ازمکه او زما د اسمان ځکه د الله دو کتاب دي یو کتاب ته کتاب تشریعی وای قانونی کتاب هغه دا د موږ استاد په لاس کې دی یو کتاب تکوینی دی هغه زمکه او اسمان دی بس دو پانی دو سپی کتاب دی یو اسمان دی او یو زمکه په دې کې چې ته سوچو کې دا خپل باندې تا دلایل د قدرت تعالی تر رسي دا خپل تا دلایل د توحید تر رسي الله وای دا مې داسې دلایل دي چې دا دلایل کله ته استعمال کې دا د باطل دماغ زخمی کوي څنګه زخمی کوي اوس یو سړی د مثال په تور باندې مشرک دی هغه مشرک د الله سره بل څوک شریکي په هر قسمه طریقې سره شریکي که په عبادت کې که په دعا کې هغه ته ته وای چې ښا چې ته الله سره داسې نه شریکې نو دوی سره په اسمان کې شریک دي که په مځکه کې سره شریک دي نو هغه دې جواب نشي کولای بس دا هغه دماغ زخمی شو هغه نور افغان شي تللی دا رنګي یو سړی دی هغه مثال کې تور پرتا ته وای زه خدای نه منم باطل باندې ده کنه نو ته دا حق ورته استعمال ته په دلیل کې چې ښا زه تاسو مثال در کوم په دغه باندې زه د اسمان صرف تصویر جوړم په کاغذ باندې او دلته دیوال تر ځړندوم او بیا دا داوا کوم چې دا تصویر هیڅ چانه جوړ کړي دا تصویر هیڅ چانه جوړ کړي څوک به ومني هغه صرف تصویر دی په کاغذ باندې حقیقی اسمان جوړ لې حقیقی مزکه جوړه ده او ته وای چې را دا به خدا به صانع بغیر د جوړون کې نتیجه پیدا شوې دي نو بغیر د دغه نه خصوص تصویر نه مني نو چې دا خبره ورته تکله او کې د اسمان او د زمکه دلیل پیش کې نو بس د دماغ زخمی شو د بیا اخوانور دلیل نشي ویل فاذا هو زاهق نو ناسا پدا باطل چې وی زاهقن زائلن دا بیا زائلیدون کې وی ختمیدون کې وی زاهقن تلون کې وی زائلن زائل کیدون کې وی ټول معنی راځي ولکم الویل مما تصفون او خاص تاسو د پاره تبعی دا د کافر وته وی مما په وجه دا غبان تصفون چې تاسو بیانوي تاسو د الله سره شریکان جوړوي په دغه وجه تاسو تبعی وله من فی السماوات بل دلیل دلیل تصرف تعالی خاص د الله په اختیار کې دي من هغه په سماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ول ارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ومن عنده او هغه څوک چې دا هغه سره دي لا یستک هغه څوک هغه سره دي ملائک دي لا یستكبرون عن عبادته هغه لوی نه کوي د عبادت د الله تعالی نه ولا یستخسرون او نستړی کیږي د الله د عبادت نه یسبحون الليل پاکی بیانې الله تعالی لره د شپې والنهار او د ورځې لا یف ترون هغه کمې نه کوي په دې کې کټ کوي نه پریګ دي نه چې کني بس ته بس نور نه کوم څه مطلب په دې دلیل کې رد کپ مشرکین بالملائکه باندې چې وو مشرکین بالملائکه تاسو ما سره ملائک شریکوي نو ملائک په دما بندگان دي هغه زما د اختیاراتو نه دومره یو شی زما د امر نه دومره یو شی بهر نشي کولای تصرف نشته دي هغه مال په خپل پاکي بیانې د شریک نه په نیکانو بندګانو کې سره څوک شریکي نو الله وی ام اتخذوا الها من الارض آیا دوی جوړي الها خدایان ها خدایان مددګاران ټول لازم من الارض د زمکنا هم ينشرون آیا دوی دوباره پیدایش کولی شي دغه خدایان دوباره پیدایش کولی شي ينشرون يخلق يخلقون دوی به خلق کړی شي پیدایش په کړی شي نشي کولی لو کان فیهما الہه الا الله لفسدتا اوس دلیل پیش کړي د ته برهان د تمانو وای دا دلیل قطعی پیش کړي په سبان دی په توحید باندې چې لو کان فیهما کچرته په دې ځمکه او اسمان دواړو کې الہه ګن خدایان الا الله غیر د الله نه لفسدتا نو خامخا دا نظام به تبا شو دا ځمکه او اسمان به تبا شو ولی به تبا شو زکه چې یو خدای به یو کار کولو بل خدای به بل کار کولو یو به وی چې یاره زی جوړوم بل به چې زی ورانوم یو به وی د باران وروم بل به وی زی نه وروم پوښوی پدې پدې باندې سوال راځي چې کچرته دا ګڼ خدایان وي خو اتفاق کړي بیا هم نظام نورانی دو جواب داغه دار چې نه هغه خدایان نه ویچا اتفاق کی ځکه اتفاق سره دا احتیاج د وجه نه کوي چاته محتاج وي او خدایا خدای وای هغه ته الہ وای هغه ته چې هغه اچا ته احتیاج نه لري نو اتفاق نه راځي په دې وجه باندې فسبحان الله رب العرش نو پاک دی الله تعالی رب د عرش ته عما د هغه سنا یصفون چې د خلک بیانې لا یسأل عما یفعل اوس هغه څنګه الہ دی هغه داسې الہ دی لا یسالو چې داغه نه پښتنه نشي کوه دا الہ تعریف هم دی چې الہ چاته وای هغه ذات ته وای لا یسالو عما یفعل چې پښتنه نه کی پښتنه نشي کېده داغه نه عما داغه تبارک یفعل چې هغه کوي وهم یسالون او د دوی نه پښتنه کول شي مخلوق نه پښتنه کیږي عابد نه پښتنه کیږي د الٰه نه پښتنه نه کیږي الٰه څه دی هغه پخپل باندې قادر مطلقي مختاری کلوي دا کامل اختیارات وي ځکه په اتفاق هم ناراضي کنه چې هغه نه څوک پښتنه نشي کوله او اتفاق چې سړی کوي خو یو پکې مسؤلی کنه هغه نه پښتنه کیږي بیا وای ته ذمہ دار ورکه څه ګډوډي رااله موږ ته نه پښتنه کو الله وای دا کار ما سره نه کوي ام اتخذوا من دونه الها آیا جوړی دی غیر د الله تعالی نه الہتن مددګاران نو قل ورته وای هات برهانکم راوړی دلیل قطعی خپل ما خو درته پیش کړ دلیل زما دلیل خدا دی چې کچر ته غن وی اسمان او زمکه تبا کیدل خو تاسو چې غن منئ تاسو هم څه دلیل قطعی پیش کوي کنه هاذا ذکر من معي و ذکر من قبلی دا ذکر ها هاذا دغه دلیل یا دا قران ذکر ممعیا دا وظیفه دا هغه چا دا, دا توحید یا هاذا دا توحید دی ذکر ممعیا دا وظیفه دا هغه چا دا چې څوک زما ملګری دی اے دا ما دا ملګرو وظیفه دا هغه به رسي هغه به خلکو ته پدې دعوت ورکي و ذکر من قبلی او وظیفه دا هغه چا وا من قبلی چې زمانہ مخکې پیغمبرانو زمانه د مخکې پیغمبرانو هم دغه کارو چې توحید خلکو ته بیانول بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکې اکثر د دې خلکونه لا يعلمون الحق نه پويږي په حق باندې نو فهم معرضون هم د دغه وجنه بیا څه کوي مخاړي اعراض زکو کی چې په حق نه پويږي په حق باندې نه پويدو په ځبانه غافل دی نو اعراض وکړو په دې باب کې ورته دا تر دې پورې بابو دې کې ورته دغه ورکو تذکیر بالادله او بالتواجر تذکیری ورکو په دلایل سره په دلایل را بیدار شمو دکیږي غفلت مکوا او په په دلایل نه پويږي نو تر دې خبرو جواب راکا دلیل راته پیش کا او زجرونه ورته ورکل پوه شو دوی بد اخلاق بد اقوال ذکر کړ اوس د دې ځای نه پس